بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم زموږ د نننۍ خپرونې موضوع بیا هم د سرور کائنات محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نصیحتونه نهم نصیحت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دی چې تاسو د خپل رب نه د خپل پروردګار نه سلامتی غوښته کوئ ابوالفضل عباس رضی الله تعالی عنه چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تره دی هغه فرمایي چې ما رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته ویلې ای د الله رسوله ما ته یو داسې شی راوښیه چې زه یې له الله وغواړم رسول الله صلی الله علیه وسلم راته وویل چې ته د خپل پروردګار نه سلامتی غواړه حضرت عباس رضی الله تعالی عنه فرمایی زه څو ورځې وروسته بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغلم او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مې ویلې چې ای د الله رسوله ما ته داسې یو شی راوښیه چې زه د الله نه وغواړم نو رسول الله صلی الله وسلم ته ویلې یا عباس یا عم رسول الله صلی الله العافیه فی الدنیا والآخره ای عباسه ای د الله د رسول تره ته د الله رب العزت څخه د دنیا او د آخرت د عافیت غوښتنه کوه ځکه چې سلامتی وي صحت وي نو په هغه صورت کې انسان کولی شي چې د الله رب العزت طاعت او عبادت ډیر په سمه توګه سرته ورسوي او کولی شي د هغه خیر کارونو ته دا اقدام وکړي چې په هغه باندې الله او د الله رسول راضي کیږي او که صحت او عافیت نه وي هیڅکله هم نشي کولای چې د الله رب العزت طاعت او عبادت په سمه توګه سرته ورسوي او هغو کارونو ته لاس اوږد کړي چې په هغه باندې الله او د الله رسول خوشحالیږي نو ځکه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم له نصیحتونو څخه یو نصیحت دا دی چې تاسو د خپل پروردګار نه د سلامتی او د عافیت غوښتنه کوئ لکه څنګه چې دا نصیحت د خپل تره حضرت عباس رضی الله تعالی عنه ته هم کړی دی اوس به زه هغه دعاګانې تاسو ته ذکر کړم چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپلو اصحابو ته ورښودلي دي له حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما څخه روایت دی هغه فرمایي ډیر کم داسې شوي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم له مجلسه ولاړ شوی وي او د خپلو صحابه و کرامو لپاره یې دا دعا نه وي غوښتي هغه دعا دا ده اللهم اقسم لنا من خشیتک ما یحول بیننا و بین معاصیک ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا قوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اکبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا رواه ترمذي رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې کله د مجلس نه ولاړ شو ډیر کم به داسې کېدل چې دا دعا به ځان لپاره او د خپلو اصحابو لپاره د الله نه نه غوښتله ای الله موږ ته له تا دومره ویره راکړي چې ستا له نافرماني او د ستا د اوامرو د سرکشي نه موږ راوګرځوي دومره ویره موږ ته نصیب کړي یا الله ستا دومره طاعت راکړي چې تر جنته مو ورسوي داسې یقین راکړي چې دنیا تکلیفونه راته اسانه کړي ای الله ته زموږ له غوږونو زموږ د سترګو او زموږ له ځان نه فایده واخلې څو چې موږ ژوندي یو ای الله ته هغه زموږ وارث کړې څوک چې پر موږ باندې ظلم وکړي نو زموږ د وینې بدل پرې لازم کړي پر هغه چا مو بریالی کړي چې له موږ سره دښمني کوي دنیا مو هدف او د علم مخه مه ګرځوي او ظالم را باندې مه مسلطوي نو موږ به همدا وایو قدرمنو اوریدونکو مسلمانانو ورونو او خویندو چې یا الله ستا دومره ویره زمونږ نصیب کړې چې ستا له نافرمانی او د ستا د احکامو د سرغړونې نه ځان وساتو یا الله موږ ته دومره د توفیق د طاعت او د عبادت راکړي چې په هغه باندې یا الله ته موږ جنت ته ورسئ داسې یقین موږ ته نصیب کړې یا الله چې د دنیا تکلیفونه په موږ باندې اسانه شي الله دې زموږ د غوږونو زموږ د سترګو او زموږ د ژبې نه نیکه فایده واخلي او څوک په موږ باندې ظلم او ځای کوي الله رب العزت دې موږ ته او ټولو مجاهدینو ورونو ته په هغو باندې نصرت او کامیابي نصیب کړي حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه روایت کوي فرمایي من سره ان يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكسر الدعاء في الرخا رواه الترمذي حضرت ابي هريره رضي الله تعالى عنه فرمای چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل څوک چې دا هیله لري چې الله رب العزت په سختی او په تکلیف کې د دې دعا قبوله کړي نو هغه دې په عادي حالت کې ډېرې دعاوې کوي دا نه چې کله تکلیف او مصیبت او غم پې راشي د دعاو لاسونه الله ته پورته کړي او په خوشحالي او په عادي اوقاتو کې الله ویروي داسې نه که څوک غواړي چې الله رب العزت په سختی کې دعا قبوله کړي او هغه مصیبت او تکلیف چې په ده باندې پروت دی الله یې ترې لرې کړي نو هغه دې په ټولو اوقاتو کې د الله رب العزت نه دعا غواړي حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنهما فرمایی چې محمد الله صلی الله علیه وسلم به دا دعا کوله اللهم انی اسألک الهدى والتقى والعفاف والغنا ای الله زه له تا د هدایت تقوا د پاک لمني او د غنا سوال کوم همدارنګه طارق بن اسیم الاشجعي رضی الله تعالی عنه فرمایی کله به چې یو سړی مسلمانېده نبی کریم صلی الله علیه وسلم به هغه ته لمونځ ورښود بیا به یې ورته ویل چې دا دعا کوه اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني ای الله ما ته بخښنه وکړه ای الله پر ما باندې ورحمیږه ای الله ته ما ته هدایت وکړه ای الله ما ته عفاف او پرمنی نصیب کړه ای الله ته ما ته رزق راکړه په یو بل روایت کې طارق بن اسیم الاشجعی رضی الله تعالی عنه وایي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته یو سړی راغی او ویې ویل چې ای د الله رسوله کله چې زه دعا کوم نو څه ووایم طارق وایي چې ما واوریدل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل دا دعا کوه اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني ای الله ما وبخه ای الله په ما باندې رحم وکړه ای الله ماک ته پاکلمني او رزق نصیب کړه بیا محمد رسول الله ورته وویل ځکه مې دا دعا دروښودله چې په دې کې ستا د دنیا او د آخرت دوه نفې شته دی ځکه هغه چا ته چې الله بښنه وکړي هغه چا باندې چې الله رحم وکړي هغه چاته چې الله رب العزت عفاف نصیب کړي او هغه چاته چې الله رب العزت رزق نصیب که په دې کې د دې صلاح د دنیا او د آخرت دواړو شته دی همدارنګه حضرت ابو امامه رضی الله تعالی عنه وایي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیرې دعاګانې موږ ته راوښودلې خو زموږ یوه هم یاده نه شوه نو موږ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل چې د الله رسوله تا موږ ته ډېرې دعاګانې راوښودلې خو زموږ یوه هم یا نه یادیږي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ماته وویلې آیا زه تا ته داسې دعا درولیم چې هغه ټولو ته جامع وي یعنې څومره دعاګانې چې ما تاسو ته درښودلي دي که په هغو ټولو کې تاسو دا یوه دعا یاده کړئ دا ټولو لپاره جامع ده او بیا محمد رسول الله راته ویلې چې دا دعا کوه اللهم اسألک من خیر ما سألک منه نبی محمد صلی الله علیه وسلم وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم له تا پرته نه د بل پناه ځای شته او نه قوت شته نو دا هغه دعاګانې وې چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپلو اصحابو کرامو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین ته ورښودلې وې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم له نصیحتونو څخه یو نصیحت دا دی چې تاسو د خپل رب نه سلامتی غواړئ او همدارنګه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم له نصیحتونو څخه یو نصیحت دا دی چې تاسې په عادي حالاتو کې الله ته لاسونه پورته کوئ د الله رب العزت نه مغفرت غواړئ د الله رب العزت نه بخښنه غواړئ ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې دا هیله لري چې الله رب العزت په سختی او په تکلیف کې د دې دعا قبوله کړي نو هغه د په عادي حالت کې د الله رب العزت نه دعاګانې غواړي دا نه چې کله په موږ باندې مصیبت راشي کله په موږ باندې تکلیف راشي بیا هم الله ته لاسونه پورته کړي الله رایاد وي خو چې کله خوشحاله وو په عادي حالتونو کې یو الله زموږ یاد نه یي خدای مه کړه نه په عادي حالتونو کې هم د الله رب العزت نه د سلامتي غوښتنه کوئ د الله رب العزت نه د عافیت او د پاکلمني غوښتنه کوئ د الله رب العزت نه د هغه د رحم او د مغفرت غوښتنه کوئ چې الله رب العزت موږ ته د عبادت او د طاعت توفیق رانصیب کړي. لکه څنګه چې ځان ته سلامتي غواړئ، ځان لپاره عافیت غواړئ، د ورونه او خویندې او ما هم په خپلو دعاګانو کې مه هېروئ. نور به هم واورو، خود یوې دمې نه قبر ته دې بیا راغلم ستا مزار ته ناسته قدرمن اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ په دې هیله چې تر دې دمه تاسو زموږ ملتیا کړې وي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم له صحت دی چې تاسو روژه ونیسئ حضرت ابو امامه رضی الله تعالی عنه فرمایي چې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویل ما ته د یو عمل امر وکړه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته په ځواب کې ویل علیک بالصوم فانه لا بدل له رسول الله راته ویلې ته روژې نیسه ځکه چې روژې هیڅ بدل نه لري نو بیا ما ورته ویلې چې ای د الله رسوله ما ته د یو عمل امر وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم راته وویل روژې نیسه ځکه چې هغه بدل نه لري یعنی کم اجر و ثواب چې الله رب العزت تا ته په روژه کې درکوي د نور عمل بیا داسې اجر و ثواب نشته یعنی کمه اجر و ثواب چې الله رب العزت تا ته په روژه کې درکوي داسې اجر و ثواب بل نشته هلته ابو امامه وایي چې ما په دریم ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا خبره وکړه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه خبره راته وکړه په یو بل روایت کې حضرت ابو امامه رضی الله تعالی عنه فرمایی چې ما رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته ویل ما ته داسې کار راوښیه چې د په واسطه زه جنت ته لاړ شم نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل پر تا لازمه ده چې روژې ونیسې ځکه چې روزه هیڅ مثل نه لري پر همدې بنا د حضرت ابو امامه رضی الله تعالی عنه په کور کې د ورځې پر مهال هیڅ وخت دود نه لیدل کېده مګر دا چې د هغه کور ته به کوم میلمه راغی ځکه هغو به همیش روژه نیوله الله رب العزت دې زموږ ورونو او خویندو ته دا توفیق راکړي چې نفلي روژې ونیسو په ځانګړې توګه هغه روژې چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به نیولې لکه د دوشنبې روژه او د پنجشنبې روژه چې دا د رسول الله عادت و یا په هرې میاشت کې درې روژې چې هغه دیارلسمه څوارلسمه او پنځلسمه چې دا د رسول الله عادت و ځکه کم اجر و ثواب چې الله رب العزت د خپل مسلمان بنده ته په روژه کې ورکوي هغه اجر و ثواب په بل عمل کې اصلا نشته او روژه داسې یو شی ده چې هغه د انسان لپاره ډال د انسان د ګناهونو نه ساتي الله رب العزت دې زمونږ ټول ورونه او خویندې د ګناهونو نه وساتي خو زمونږ هغه ورونه او خویندې چې پوهیږي تل لپاره زه په ګناه کې اخته یم که غواړي چې څنګه ځان د ګناه نه بچ کړم څنګه مې الله د ګناه نه بچ کړي نو هغه دې روژه ونیسي ډیر په اخلاص سره دې روژه ونیسي او په دې نیت سره دې ونیسي چې الله ما د ګناه نه بچ کړي الله ما ته بخښنه وکړي انشاءالله چې په میاشت کې د عمل دا سرته رسوي الله رب العزت به هغه نه یو متقي انسان جوړوي ځکه دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا ده همدارنګه حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه فرمایي چې زه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته ورغلم نو رسول الله راته وویل ما من عبد یصوم وما فی سبیل الله تعالی الا باعد الله بذلک اليوم وجهه عن النار سبعین خریفا هر بنده چې یوه ورځ روژه ونیسي او یا د الله په لاره کې جهاد وکړي نو الله رب العزت به د دې یوې ورځې روژې واسطه یا چې دا یو ورځ د الله رب العزت په لاره کې جهاد کوي او یا خریفه د جهنم د اور نه لرې کړي نور هغه فضیلتونه یا هغه اجرونه چې د روژې په باره کې دي هغه ډیر په تفصیل سره ما تاسو ته د ژوند لار د خپرونې نه د روژې په میاشت کې تاسو ته وړاندې کړي خو دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نصیحتونه دي خپلو اصحابو کرامو او خپل ټول امت ته نو په موږ لازم ده چې د خپل نبی د خپل رسول محمد صلی الله علیه وسلم نصیحتونه ومنو ځکه زمونږ په دې کې کامیابي او په دې کې زمونږ عزت د دنیا او د آخرت دی یولسم نصیحت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ده چې تاسې توبه وباسئ قدرمنو اوریدونکو مسلمانانو ورونو او خویندو ته لپاره موږ په ګناه کې اخته یو که ساعت هم په عبادت کې تیر که بیا ساعت په ګناه کې تیروو که دوه ساعت هم د الله په یاد کې تیر کړه د دې ترڅنګه د خپل څه نه څه وخت په فحشا او په منکراتو کې هم تیروو نو که غواړئ چې الله درته بښنه وکړي نو تاسو الله ته د تزرو او د عاجزي لاسونه پورته کړئ د خپل رب نه تاسو بښنه وغواړئ حضرت اغر بن یسار المزنی رضی الله تعالی عنه د محمد رسول الله نه روایت کوي هغه فرمایي چې رسول الله وویل یا ایها الناس توبو الی الله واستغفروه فانی اتوب فی اليوم مئة مره رواه مسلم ای خلکو توبه وباسئ بخښنه وغواړئ د الله رب العزت نه ځکه زه په ورځ کې سل ځله توبه وباسم د الله نه بخښنه غواړم همدارنګه حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې ما له محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه واوریدل چې رسول الله به ویل والله انی لاستغفر الله واتوب الیه فی اليوم اکثر من سبعین مره رواه بخاری قسم په الله زه په ورځ کې تر اویا زیات وارې توبه او استغفار غواړم او د خپل رب ته د تضرع او د عاجزي لاسونه پورته کوم دا د سرور کائنات محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حال دی نو باید چې موږ تاسو هم چې ګناهګار یو وختونه په ګناه کې تیریږي وختونه په معصیت کې تیریږي د الله رب العزت نه ناامیده نه شو الله ته د تضرع او د عاجزي لاسونه پورته کړو او د خپل رب نه د خپل د ګناه بښنه وغواړو همدارنګه حضرت ابو چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وویل چې الله رب العزت د خپل لاسونه خپل لاس بلا کیف په شپه کې اوږدی تر څو چې هغه کسان توبه وباسي چې هغو په ورځ کې ګناه کړي ان الله تعالی یبسط یده باللیل لیتوب مسیء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغرب رواه مسلم همدارنګه الله رب العزت بلا کیف د خپل لاسونه په ورځ کې اوږدوي تر څو چې هغه کسان توبه وباسي چې هغو په شپه کې ګناه کړې ده او دا سلسله به جاری وي تر څو چې هر د قبلې لخوا نه وي راپورته شوی نو دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نصیحت دی چې موږ ته فرمای چې تاسو توبه وباسئ او د الله رب العزت نه بخښنه وغواړئ نو هغه څوک چې غواړي چې د دنیا او د آخرت ژوند یې ښایسته شي الله ترې راضي شي هغه دې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نصیحتونو ته غوږ کیدي هغه نصیحتونه چې هغه ټول د زرو او د ملغلرو په شان دي که عزت د دنیا غواړئ قدرمنو اوریدونکو عزت د آخرت غواړئ اطمینان او سکون په دنیا او په آخرت کې غواړئ نو راشئ د محمد رسول الله نصیحتونه واورئ والله کامیابي په دې کې ده عزت په دې کې دی سکون په دې کې دی اطمینان په دې کې دی په بل شي کې نشته نو الله رب العزت دې موږ ته توفیق راکړي چې د خپل رسول صلی الله علیه وسلم د خپل پیغمبر هغه نصیحتونه واورو چې هغه یې زموږ د ښېګڼې لپاره موږ ته ویلي چې د الله نه سلامتي مو غواړو او همدارنګه د الله رب العزت نه موږ او تاسو د خپل د ګناهونو مغفرت وغواړو توبه وباسو الله ته او همدارنګه روژه ونیسو تر څو چې الله رب العزت موږ ته بښنه وکړي په همدې هیله نو قدرمن اوریدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په پاک رب سپارم پاتې ژوندم نیکمرغه ښاد بریالي او کامیاب اوسئ